او تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لښکر دپاره مهم شی بیرغ وو او د لښکر افراد به پر بیرغ سره راټولیده، د لښکر شکست او ثبات هم په بیرغ معلومیده، نو اوس چې بیرغ ولویدی او نسته، په مسلمانانو کې ماته او تیښته شروع شوه، هر یو پر خپل سر یوې او بلې خوا ته ځغلي. د حدیث شریف راوي ابو رافع رضی الله تعالی عنه وايي، مسلمانانو داسې شکست وخوړی چې د دغه په مثل یې هیڅ شکست نه و لیدلی او قسم په الله د مسلمانانو دوه نفره یو ځای نه سره لیده کېده. هر یو جلا جلا دی. مسلمانان ځغلي او میدان جنګ پریږدي. په دغه وخت کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو قهرمان پهلوان چې ثابت ابن ارقم رضی الله تعالی عنه و او دی د هغو کسانو څخه دی چې و بدر ته حاضر شوی و، ور دمخه شو او ځان یې و بیرغ ته ورساوه. د مسلمانانو بیرغ یې پورته کړ. وروڼو! تاسو فکر وکړئ په دغسې حالت کې څوک بیرغ پورته کوي یا یې پورته کولای شي؟ د مخه چې لښکر منظم و نو د کوم چا څخه چې به بیرغ و د هغه پر شاوخوا به ډیر شدید امنیت نیول شوی و. صحابه کرام به پراګرځیدلي و او د هغه څخه به یې دفاع کول مګر اوس چې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کړي نه څوک ورسره دي او نه دده څخه څوک دفاع کوي لکه دمخه چې مو درته وویل چې مسلمانان دوه نفره هم نه دي سره یو ځای خو بیا هم ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ پورته کړي هغه مسلمانان چې په دغه منطقه کې وه او ویلې ده چې بیرغ پورته سو نو په کراره کراره و بیرغ ته ورنږدې کېده خو اول هغه څوک چې و ثابت رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی هغه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و. په دغه وخت کې ثابت رضی الله تعالی عنه بیرغ و خالد ته ونیوی ویل واخله یا خالد خالد رضی الله تعالی عنه وویل، یا ثابت! ته تر ما مشر یې او د اهل بدر څخه یې. ثابت ویل، واخله یا خالد! په والله ما نه کړ راپورته مګر ستا لپاره. دا د جنګ میدان دی، دا د بحث او نقاش وخت نه دی. دا کار یو تجربه کاره سړی غواړي او ته د تجربې خاوند یې. خالد رضی الله تعالی عنه هم نور دلائل و نه ویل او بیرغ یې واخیست او هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس بیرغ یو سیف من سیوف الله خالد ابن ولید واخیستی او د دغه ورځې څخه خالد رضی الله تعالی عنه په سیف الله سره مسما سو یعنی د الله جل جلاله توره چې پر کفارو یې مسلطه کړی دی اوس چې خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی بیرغ ښوروي او په لوړ آواز نارې وهي راټول سي راټول سي مسلمانانو چې بیرغ ولیدی چې بیا پورته سو نو سره راټولېده هغه تښتېدلو نفرو هم مراجعه وکړه او سره یو ځای کیږي خالد رضی الله تعالی عنه هم په تلوار او فوري شکل امرونه صادرول او اوامر یې په لښکر کې نشریږي، په څو لحظو کې یې هغه تښتېدلی لښکر بیرته منظم کړ، حتی رومیانو هیڅ فکر نه کاوه چې مات شوی لښکر دې بیرته سره یو ځای شي، په څو لحظو کې دې هغه مات شوی او تښتېدلی لښکر بیرته سره راټول شي. دا د هیچا و زړه ته نه لویده. کوم وخت چې لښکر سره یو ځای او منظم شو، خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې د رومیانو پر لښکر یو ځایي حمله وکړئ. مسلمانانو هم پر رومیانو حمله وکړه. هغه په تعجب کې شوه. یوازې دا نه چې مات شوی لښکر سره راټول شو، بلکې په نوې حمله یې هم لاس پورې کړ. مسلمانانو په کفارو کې قتل او وژنه شروع کړه. امام بخاري د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي، د مؤته په ورځ زما په لاس کې نهه تورې ماتې شوې، په لاس کې مې بې له یوې یمنۍ تورې بله نه شوه پاته، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې و خپلو اصحاب کرامو ته د جنګ حالات بیانول، او کوم وخت چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید شو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې عبد الله شهید شو او بیرغ ولوېدی بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت د پاره چپ او ساکت شو یقینا صحابه کرام ورخطا او غمجن دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه هم څه نه وایي تر سترګو یې اوښکې بهیږي خو هلته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه بیرغ واخیستی دلته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی او جنگ شروع سو واقعا هم په موته کې د مسلمانانو او روم تر منځ ډېر شدید جنګ روان و. دې جنګ تر ماښامه دوام وکړ او په رومیانو کې یې ډېر قتل او وژنه وکړه. مسلمانان په ډېر شجاعت او مړانه، په صبر او تحمل د دغه لوی لښکر په مقابل کې ودرېده. رومیان په تعجب کې وه چې دغه کوچنی لښکر څنګه د دغه لوی او بې پایانه لښکر د حملو و مخ ته لکه د دریاب څپې چې را روانې وي طاقت کوي. کوم وخت چې ماښام شو او دوه لښکره سره جلا شوه، د رومیانو هیڅ و زړه ته نه لوېده چې دا په دوی څه وشوه. پس له هغه څخه چې روم کامیابه شو، خبره بیرته د دوی و ماتې ته واوښته. بیا نو په دغه شپه کې چې د مؤته د جنګ اوومه شپه ده، خالد رغضی الله تعالی عنه خپل حربي نبوغ ښکاره کړ. فکر کوي چې مسلمانان څنګه او په کومه طریقه سره د دغه ورتې او جال څخه خلاص کړي چې دوی پکښې لوېدلي دي. او دا یې حسول چې اوس یو جنګي چم او حیله په کار ده چې د دښمن په زړه کې هم بیره ور واچوي او هم مسلمانان په داسې قسم سره د میدان جنګ څخه وباسي چې د روم لښکر د دوی په شړلو او تعقیبولو پسې نه شي. خالد رضی الله تعالی عنه په دې ښه پوهېدی که موږ بې له حیلې پر شا ولاړ شو د روم لښکر په موږ پسې کېږي، او په هغه وخت کې یو مسلمان هم ژوندی نه پاته کیږي نو یې په دغه شپه ډیره لو عظیمه او با تدبیره نقشه جوړه کړه چې موږ باید پر شا ولاړ شو او نور و جنګ ته دوام ور نه کړو چې په عربي کې انسحاب ورته وایي او دا هغه کامیاب ترین انسحاب یا پر شاتګ دی چې په ټوله تاریخ کې یې مثل نشته نو خالد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه څه وکړه ډېر کارونه يې وکړه. ټوله شپه تر سهاره پورې يې پر دغه خپله نقشه کار وکړ او ښه فکر يې پکښې وواهه. موږ پخوا هم درته ويلي وه چې د هغه وخت په جنګو کې لښکر پر پنځه حصې وېشل کېدی. چې یوه حصه یې مقدمه وه چې دا به تر لښکر د مخه وه، بله حصه یې مؤخره وه چې د لښکر تر شا به وه او بله حصه یې میمنه وه چې راسته طرف ته به وه، بله حصه میسره وه چې چپه طرف ته به وه او یوې حصې ته قلب ویل کېدی چې دا حصه به د ټولو په مابین کې وه. د خالد ابن ولید رغضی الله تعالی عنه د دغې شپې د کارو څخه یو دا وو چي میمنه یې د میسره پر ځای ودرول او میسره یې د میمنه پر ځای دا رنګه یې قلب، مقدمه، او مؤخره ټول د خپلو ځایو څخه سره واړول. بل یې امر وکړ چې ټولو بیرغو ته تغیر ورکړي. هغه بیرغونه چې د مخه په لښکر کې موجود وه او خلق پر راټولېده د ټولو بیرغو شکل او رنګ تې تغیر ورکړ او بیا یې د مسلمانانو څخه د سپرو یوه ډله امر کړه چې تاسې به په دغه شپه کې د مدینې منورې و طرف ته ولاړ شئ کم وخت چې ډېر ښه لرې ولاړاست تر داسې اندازې چې موږ تاسې نه وینو او تاسې موږ نه وینئ نو شپه به هلته تېره کړئ او سبا چې ورځ شوه، تاسې به څه کوئ؟ د هغه په باره کې یې هم پوره تعلیمات ورکړه، هغه داسې، تاسې به پر څو حصو تقسیم شئ، یوه یوه حصه یا ډله به مو پس له نیم نیم ساعته پر آسانو سپاره د مسلمانانو و لښکر ته راځئ، خو دغه راتګ به مو پر داسې لار وي چې خاورنه وي او ډېره دوړه کوي، خالد رضی الله تعالی عنه دلته د پاته خلقو سره د جنګ د اوومې ورځې په سهار کې د جنګ لپاره امادګي ونيول، کوم وخت چې سهار شو او اوس جنګ شروع کيږي، روميان او کفار چې ورته ګوري نور نوي خلق دي او نوي بيرغونه دي، نوي خلق خو په دې ورته معلوم شوه چې د هر طرف خلق بل طرف ته تللي وه نو نوي ورته معلومېده، کفارو سره وویل، نوي خلق او نوي بیرغونه موږ پر هغو درو زرو نفرو نه شوای کامیابه کېدلای او اوس د شپې و دوی ته نور کومک هم راغلی دی. کفار په دغه بېره او خوف کې وه چې د سپرو هغه اوله ډله رارهي ده او پر داسې لار راځي چې ټوله خاوره ده او یوه لو دوړه رارهي ده. که څه هم دوی لږ نفر وه خو د لیرې داسې معلومیږي لکه بل لښکر چې رارهي وي. خالد رضی الله تعالی عنه دا هم ورته ویلي وه چې رانږدې شئ د الله اکبر نارې وهئ. دغه ډله هم په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دلته د مسلمانانو لښکر هم تکبیرونه ورسره شروع کړه. رومیان او کفار وارخطا شوه، ویل دا خو هغه دي نور هم پسې رارهي دي. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه ترتیب رارهي ده، لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم رارهي ده او بیا بله ډله. د کفارو زړونه لویږي او وارخطا کیږي چې دا څه حال دی، لښکر په لښکر پسې رارهي دی. موږ په هغه اولو نفرو څه نه سوای کولای او اوس دغه دونه لښکري نوري هم را رهي دي. اصلا دغه راتلونکي نفر ډېر لږ نفر وه خو په دوړو کي نه معلومېده او د کفارو په خیال ډېر زیات نفر ورتله. دلته رومیان وارخطا دي. د بلي خوا خالد رغدی الله تعالی عنه د هجوم او حملې امر وکړ. اوس نو د اوومي ورځي جنګ شروع سو. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وايي، قسم په الله چې نه مې تر دغه ورځې دمخه او نه مې تر دغه ورځې وروسته دغسې شدید جنګ لیدلی دی، په ټول عمر بیا ما داسې جنګ ونه لیدی، تاسې فکر وکړئ چې دا به څونه شدید جنګ وو، په دغه ورځ هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لاس کې څو تورې ماتې شوې، د اوسپنې تورې د انسانانو پر سرو ماتیږي، دا به څنګه جنګ وو؟ د پاره د دې چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنګ او قوت پوه شو. خالد رضی الله تعالی عنه په جنګ او قوت کې ډېر ماهر او قوي پهلوان وو چې مثل یې ډېر کم پیدا کېږي. دی رضی الله تعالی عنه ډېر جګ او لوی سړی وو. پر آس چې به سپور وو، پښې بې مځکې ته رسېدې. په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې که مسلمانان و که کفار فقط دغه دوه نفره و چې په دوو تورو یې جنګ کاوه یو خالد ابن ولید او بل زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په یو وخت کې به په راسته او چپه لاس جنگ او وهل کول نور ټول خلق په یو لاس جنگ کوي خو دوی په دواړو لاسو جنگ کاوه څرنګه چې خالد رضی الله تعالی عنه به په جنګ کې پر آس سپور و او پښې بې مځکې ته رسېدې نو آس بې په پښو یوې او بلې خوا ته بېوی. خالد رضی الله تعالی عنه د فکر څخه لوړ جنګ کاوه. مثل یې نه و او نه شته. دلته چې د مؤته په اوومه ورځ پر کفارو دغه شدیده حمله شروع شوه، په کفارو کې ډېر قتل او وژنه وشوه. ابو رافع رضی الله تعالی عنه وايي، ومې ليده چې روميان او غساسنه ځغلي، تښتي، ماته يې وخوړه، د جنګ ميدان پرېږدي، يوې خوا او بلې خوا ته ځغلي، ځانونه باسي او مسلمانان وردمخه کېږي. څو د غساسنه وو پاچا ته ورسېده چې نوم یې فیدور وو او د هرقل ورور وو چې دی د دغه جنګ عمومي قومندان هم وو. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې ټول مسلمانان دې د جنګ د میدان څخه راووځي. دلته نو د مسلمانانو لښکر ټول پر شا ځي. رومیان بیا په تعجب کې شوه چې دا څه قصه ده؟ کامیابه لښکر ولې پر شا ځي؟ نو کفارو ویل، کمین یې راته نیولی دی، دا چم دی، موږ خطا باسي، پام کوئ چې حمله پر ونه کړئ او پسې ور نه شئ، پرېږدئ. خالد رضی الله تعالی عنه د خپله لښکره سره پر شا ځي. وروڼو! د لښکر د تلفاتو دپاره خطرناک حالت دغه د انسحاب یا پر شا تللو وخت دی. په دغه وخت کې لښکر ډېر تاوانونه او تلفات ورکوي، ځکه هغه لښکر چې شا ته ځي پر هغه د ډېرو شدودو حم شدیدو حملو امکانات شته، لکه څرنګه چې دغسې واقعې په تاریخ کې ډېرې پېښې شوې دي، د انسحاب او پر شا تللو په وخت کې بشري خساره او تاوان ډېر زیات وي. مګر خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې بې له خسارې څخه پر شا ولاړ شي نو خالد رضی الله تعالی عنه په کراره کراره پر شا ځي او داسې معلومیږي لکه دی چې د روم د حملې انتظار کوي مګر هلته د روم قومندان فیدور امر وکړي پرېږدي پرېږدي او خالد رضی الله تعالی عنه نور هم د خپل لشکره سره پر شا ځي څو دغه انسحاب او رجوع یې تر مدینې منورې پورې وه، یعنې بیرته مدینې منورې ته ورسېده او په دغه انسحاب کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم و نه وژل شو. د جنګو په ټول تاریخ کې دغه انسحاب اول او آخر انسحاب دی چې پوره لښکر دې پر شا ولاړ شي او یو نفر دې نه ځینې ووژل شي. دا د خالد رضی الله تعالی عنه لوی فکر او عظیمه نقشه وه. رومیان هلته په انتظار کې وه چې مسلمانان به بیا راسي او حمله به راباندې وکړي خو هغه هیڅ نسوه پیښ بیا یې د معلوماتو د پاره جاسوسان ولېږل خو هغه وخت مسلمانان مدینې منورې ته رسېدلي وه وروسته نو د روم او غسان لښکرې هم ولاړې کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر بیرته و مدینې منورې ته ورسېدی تر دوی د مخه د مدینې منورې و خلکو ته خبر رسېدلی و چې د مسلمانانو لښکر د مؤته د جنګ څخه بې له کومې قطعي نتیجې ځانونه را خلاص کړه او بیرته را رهي شوي دي نو د مدینې منورې ښځې او کوچنیان مخ ته ورته راوتلي وه او د دغه لښکر استقبال او ښه راغلی یې د ډبرو په ویشتلو کاوه یعنې دغه خپل لښکر یې په ډبرو ویشتی او ویل دا د مسلمانانو اول لښکر دی چې تښتي، ویل یا به کامیابه کیدلای یا به وژل کیدلای، نو یې په ډبرو ویشتل، ویل د فی سبیل الله جهاد څخه را وتښتیدلاست او نارې پر وهلې یا فرار یا فرار. د مسلمانانو لښکر په دې کار ډیر زهیر وو یو صحابي چې د مؤته په جنګ کې یې ګډون کړی و، وايي، زه په مدینه منوره کې خپل کور ته ورغلم، خو ښځې مې دروازه نه راخلاصول، کور تې نه پرېښولم، خپلې ښځې مې راته ویل، ته د الله جل جلاله په لار کې د جهاد څخه وتښتېدې؟ والله که زما کور ته راننوځې. دا هغه مسلمانې ښځې وې چې خپل نران یې و جهاد ته څنګه تشویقول؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه خبر ورسېدی نو یې امر وکړ چې خلق دې راټول شي. کوم وخت چې خلق راټول شوه ویې فرمایل، لیسو بالفرار ولکنهم الکرار ان شاء الله انا فئة کل مؤمن یعنی دوی تښتېدلي نه دي بلکې دوی بیا حمله کوونکي دي ان شاء الله او زه د هر مؤمن ډله یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه قول کې چې زه د هر مؤمن ډله یم د سورة الانفال و پنځلسم او شپاړسم نمبر آیاتو ته اشاره ده چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یعنی ای مؤمنانو! کوم وخت چې په جنګ کې د هغو کسانو سره ملاقي او مخامخ شئ چې کافران شوي دي، په داسې حال کې چې دوی ډېر او ګڼ وي، نو تاسې و دوی ته خپلې شاوې مه ورګرځوئ چې تښتي، یا د تېښتې په نیت شاوې ور وګرځوئ، تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف په امر او حکم د کفارو څخه تښتېدل نه دي روا، که څه هم کفار ډېر او زیات وي. او په وروستني آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي، که چا په میدان جنګ کې و کفارو ته شا ور وګرځول، یعنې وتښتېدی، هغه د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او ګرفتار شو. او د هغه ځای جهنم دی. مګر هو هغه کسان په دغه حکم کې نه دي شامل کوم چې د بلې حملې لپاره ځان اماده کوي یا هلته د مسلمانانو ډلې ته ځان ورسوي لکه څرنګه چې الله جل جلاله په وروستني آیات شریف کې فرمایي ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير یعنی هر هغه څوک چې کفارو ته د جنگ په ورځ شا ورګرځوي یا شا ور وګرځوي به له هغو کسانو څخه چې بیرته راګرځېدونکي وي یعنی د بلې حملې د پاره ځان تیاروي یا دشمن ته چم کوي یا دا چې د مجاهدینو بلې ډلې ته ځان رسوي، بې له دغه کسانو څخه کوم کسان چې تښتي، هغه د الله جل جلاله په غضب اخته او مبتلا شوه او د هغه د اوسېدلو ځای دوږخ دی، او دغه دوژخ د ورتلو بد ځای دی مقصد دا چی که په جنګ کی یو څوک د یوې ډلی وطرف ته ورسی یا خپل د قومندې مرکز ته ورسی دلته هم ودښمن ته شا ګرځول کیږی مګر دغه شا ګرځول جائز او روا دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انا فئة کل مؤمن زه د هر مسلمان ډله او کومک کوونکی یم هغه څوک چې ما ته رجوع وکړي هغه نه دی تښتېدلی بلکې زه د دوی ډله او کومک کوونکی یم نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا ښکاره او معلومه کړه چې دغه د دوی انسحاب او پر شاتګ د دوی اجر او ثواب نور کموي د دغه جنگ قدر او عظمت نه پکميږي ورونو! دغه د مؤته وه جنګ ته غزا نه ویل کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک نه دی پکښې کړی نو ځکه د مؤته جنګ یا د مؤته سریه ورته ویل کیږي او د دغه جنګ په نتیجه کې د کفارو وژل شوي کسان په سوو وه خو دقیق حساب یې نه دی معلوم. او د مسلمانانو شهیدان هم ډیر دي چې صحیح عدد یې نه دی معلوم مګر هغه کسان چې نومونه یې یاد شوي دي چې وایي دغه کسان د مؤته په جنګ کې شهیدان شوي دي هغه دولس نفره دي مګر حقیقتا د مسلمانانو شهیدان تر دغه ډیر وه د دغه جنګ په نتیجه کې که څه هم مسلمانانو د غسان د قبیلې څخه خپل هغه انتقام او بدله نه کړه حاصله کوم چې دوی د هغه د پاره دغه زحمتونه او تکالیف وزغمل مګر د دغه جنګ اثر د مسلمانانو د شهرت او عزت د پاره ډیر زیات وو د مسلمانانو دغه جنګ عرب په حیرت او دهشت کې واچول ځکه په هغه وخت کې روم د مځکې پر مخ هغه لوی دولت او عظیم قوت و او عربو داسې خیال کاوه چې د روم سره جنګ کول د خپل ځان بربادي او تباهي ده او اوس د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر چې ټوله شمېر یې درې زره نفره و د رومیانو د هغه لوی لښکر سره جنګ کوي چې شمېر یې دوه لکه نفره و. او په لیدلو کې داسې معلومېدی لکه یو دریاب چې شروع یې معلومېږي خو د آخر او انتها یې هېڅ درک نه وي معلوم او بیا هم مسلمانان د دغه جنګ څخه په داسې ډول سره بیرته راغله چې د یادولو وړ تاوان نه و ورته پېښ شوی. دا د زمانې او تاریخ د عجایبو څخه وو او د دې تاکید یې کاوه چې مسلمانان بل قسم انسانان دي. دا د هغه جملې خلقو څخه نه دي چې عربو عادت ورسره درلودی یا یې پیژنده. دغه د مسلمانانو د ډلې کومک او تائید د الله جل جلاله د طرفه څخه کیږي او د دوی لارښوونکی په حقه سره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دی نو ځکه موږ وینو چې د عربو هغه سرسخته او شریرې قبیلې چې تر اوسه یې پر مسلمانانو حملې کولې پس له دغه جنګه یې و اسلام ته مخ راواړاوه د بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان، فزاره او نورې قبیلې مسلمانانې شوې او دغه جنګ د روم سره د خونړیو جګړو شروع وه. دغه جنګ د روم د ښارو د فتح کولو د پاره مقدمه او تمهید وو. دغه جنګ وو چې په وروسته کې یې مسلمانان پر دې قادر کړه چې ډېرې لیرې مځکې تر خپل تسلط لاندې راولي. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي کې و مسلمانانو ته د جنګ حالات بیانول، پس له هغه څخه چې د دغه مجلس څخه ولاړ شو نو د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی تر دغه وخته د مسلمانانو لښکر په مؤته کې وو او مدینې منورې ته حال نه دی راغلی خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعفر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی د دغه حديث شريف روايت په خپله عبدالله ابن جعفر رضي الله تعالی عنه کوي چې دغه عبدالله په دغه وخت کې کوچنی و او بيا په وروسته کې د مسلمانانو د لويو علماوو څخه شو او دوی نو دغه عبدالله ابن جعفر رضي الله تعالی عنه روايت کوي چې د مؤته د جنګ په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته راغلی او موږ د جعفر رضی الله تعالی عنه اولادونه پر راټول شو موږ یې په غیږ کې ونیولو او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدید جړل کم وخت چې د جعفر رضی الله تعالی عنه شذ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې اولادونه په غیږ کې نیولې دي او ژاړي ویل، یا رسول الله! آیا د جعفر د طرفه کوم حال او خبر راغلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، جعفر د الله جل جلاله په لار کې شهید شو. د ښځې څخه لو چغه وشوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، نه به کالي څیرې او نه به ځان او ځیګر په چپلاخو وهې، فقط وژاړه. وروڼو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و موږ او تاسې ټولو ته لارښوونه ده چې د غم او مصیبت په وخت کې په پټه خوله ژړا جائزه او روا ده مګر د کالو څیرل، د ځان وهل، چیغې او بغارې، په لوړ آواز سره ژړا نه دي روا. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله هم ژړل ویې فرمایل. هر هغه څوک چې غواړي چې وژاړي پر مثل د جعفر دې وژاړي یعنې جعفر غوندې خلق په ژړا ارزي وروڼو جعفر رضی الله تعالی عنه د ښو او بهترینو مسلمانانو څخه وو جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مهاجرینو څخه وو چې حبشې ته یې هجرت کړی وو، جعفر رضی الله تعالی عنه د هغه مسلمانانو څخه وو چې د اسلام دپاره یې ډېره قرباني ورکړې ده، اسلام یې پر خپل ځان تطبیق کړی او عملي کړی وو. وروسته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و انصارو ته وویل. د جعفر د اهل او کورنۍ څخه مه بې خبره کېږئ او ویې فرمایل، د جعفر و کورنۍ ته خواړه ور جوړ کړئ ځکه دوی په خپل غم مشغوله دي. یعنې د خوړو و جوړولو او خوړلو ته یې پام او فکر نشته نو تاسې خواړه ورته راوړئ. وروڼو! دا هم و ټوله امت مسلمه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لارښوونه ده. او دغه د اسلام امر دی، کوم کور ته چې د یوه قریب په وفات سره غم او مصیبت پېښ شي، خواړه او د ژوند ضروریات یې تاسې ور وړئ، واقعي غم شریکي او همدردي ورسره وکړئ، دغه اوسني رواجونه او عادات نه صحیح دي او نه شرعي دي. د هغه وفات شوي شخص کورنۍ په خپل غم مشغوله وي، دوی ته د هغه دوست په وفات سره د څونه مشکلاتو دروازې راخلاصې شوي وي او د بلې خوا نور نه رابلل شوي مېلمانه هم ورشي او پر واړه وي، بیا نو ښه عزت، ښه خواړه او مناسبات هم غواړي، د هغې کورنۍ پر غم یو بل تکلیف او زحمت هم ورزیات کړي. چې د دغه نه بلل شوو مېلمنو په خدمت او د خواهشاتو په پوره کولو مشغوله شي، په زیاته چې بیا دغه کورنۍ غریبه او ناداره هم وي، نو د دغه اجباري مېلمنو د مصارفو لپاره د پیسو و پورولو ته اړ او مجبوره شي. په زیاته بیا د ښځو فاتحه چې دوه منه د چلم خواږه تمباکو پکښې کارېږي. کشکې موږ او تاسې د دغسې غیر معقول او غیر شرعي رواجو او عادتو مخه ونیسو او د غمزده سره په واقعي او اسلامي ډول غم شریکه او همدرده شو. خیر دا د جعفر رغضی الله تعالی عنه د شهادت واقعه وه او هغه د سید البشر رحمت للعالمین لارښوونې وې. د ذات السلاسل سریه اولا ذات السلاسل د یوه ځای نوم دی چې د وادي القرا و شاته پروت دی. خو ابن اسحاق وايي، د مسلمانانو دغه سريې د جذام د قبيلې په مځکه کې پر يو اوبو واړول چې و دغه اوبو ته سلسل ويل کېده، نو ځکه و دغه سريې ته د ذات السلاسل سريه ويل کېږي. د ذات السلاسل سريه د مؤته د جنګ د نتائجو څخه ده. د مؤته جنګ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې وو، خو د دغه کال د جمادی الاخرې په میاشت کې یعنې فقط یوه میاشت وروسته دغه سریه و هغه منطقې ته نږدې ولېږل شوه. د دغه سریې د لېږلو دپاره علماء کرام دوه سببه بیانوي، څوک وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه عربي قبیلو موقف د مؤته په جنګ کې ورمعلوم شو کومې چې د شام پر حدودو اوسېدلې چې دغه قبیلې د مسلمانانو پر ضد د روم سره یو ځای شوې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې د پاره یو اشد ضرورت حس کړي چې د یو داسې حکمت څخه کار واخلي چې په هغه حکمت سره د دغه قبیلو او د روم په مابین کې تفرقه او جلاوالی راولي چې د بل وار د پاره دونه لوی لشکر د مسلمانانو پر ضد نسی سره یو ځای او په عوض د دې چې دغه قبیلې د روم سره اتحاد ولري باید د مسلمانانو سره یې ولري نو ځکه یې د دغه نقشې د عملي کولو د پاره عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړ ځکه د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د پلار مور په دغه قبیلو کې د د بلی د قبیلې څخه و یا د بلا د قبیلې څخه و نو يې عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه د مؤته تر جنګ وروسته د هجرت د اتم کال د جمادی الاخرې په میاشت کې ورولېږي او ځینې علما وايي د مدینې منورې استخبارات و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر راوړي چې د قزاعه قبیله خلق راټول کړي دي غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي خو په حقیقت کې شاید دغه دواړه سبب موجود وه هغه اول سبب خو مو درته بیان کړ اوس به دغه دوهم سبب په تفصیل سره درته بیان کړم ورونو هلته یوه قبیله وه چې د قضاعه قبیله ورته ویل کېده دغه قبیلې چې وشام او د غسان و قبیلو ته نږدې ژوند کاوه دغه قبیلې چې د موته په جنګ کې د مسلمانانو پر شاتله ولیده نو د دوی هم و مسلمانانو ته امید پیدا سو تیاری او امادګي یې ونیول چې پر مدینه منوره حمله وکړي او اوس په دغه کوښښ کې وه چې غسان او روم هم دواړه تشویق کړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي و هغو ته یې وویل مسلمانانو ستاسې څخه ماته وخوړه او ولاړه راسئ چې اوس موږ د دوی پر مرکز حمله وکړو او اول هغه څوک چې په دغه کار یې شروع وکړه هغه د قضاعه قبیله وه. وروڼو یوه فرق ته متوجه شئ، د عربو یوه بله قبیله شته چې د خزاعه په نامه سره یادیږي چې هغه اکثره مسلمانان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین دي او د مکې مکرمې پر شاوخوا اوسیږي خو دغه بیا بله قبیله ده چې قضاعه ورته ویل کیږي. ټوله کفار وه او د شام پر حدودو اوسېده، نو دغه د قضاعه قبیله د مدینې منورې د حملې لپاره ځانونه تیارول او په عین وخت کې یې دا کوښښ هم کاوه چې روم او غسان دواړه د مدینې منورې د حملې لپاره راوپاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حرکت څخه په تشویش کې سو او ویل که دغه موضوع دغه صفات سي او کفار ځانونه آماده کی نو به د مسلمانانو د پاره لوی خطر وي ځکه هغه دوه لکه لښکر چې په مؤته کې یې مسلمانانو ته شکست ور نه کړ، شاید اوس پر مدینه منوره راشي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه موضوع د مخه تر دې چې لو شي، باید هلته په خپله زانګو کې مړه او فیصله شي او قزعه په خپل مقصد کې نه شي کامیابه. د دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لښکر جوړ کړ چې پر قضاعه حمله وکړي. هغه قضاعه چې دغه اوس د دغه لوی حملې د پاره ترتیبات نیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لښکر مشر او قومندان عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکه. ورونو! خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مؤته په جنګ کې د مسلمانانو د لښکر امیر او قومندان شو، حال دا چې د ده د اسلام فقط څلور میاشتې کېدې او اوس عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لښکر امیر او قومندان مقرره کېږي، حال دا چې د ده د اسلام فقط پنځه میاشتې کېږي. نو دا معلومه شوه چې په جنګ او د هغه په آمریت کې دا خبره نه ده چې دا په اسلام کې مقدم او د مخه دی یا یې په اسلام کې ډېر وخت تېر کړی دی بلکې خبره د لیاقت او استعداد ده د دغه سریې د جوړولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته وویل یا امر، زه غواړم چې د یوې سریې یا ټولۍ قومندان دې وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلې او هم به د الله جل جلاله څخه اجر او ثواب واخلې، مګر عمر، رضی الله تعالی عنه، وویل، یا رسول الله! قسم په الله ما د مال او غنیمتو دپاره ایمان نه دی راوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نعم المال الصالح لرجل الصالح یعنی پاک او حلال مال د صالح سړي د پاره شدی یعنی مال که د صالح سړي سره وي zarar نه لري د الله جل جلاله په لار کې به مصرف کی د جهاد مدرسو علماو مسجدو ساحانو پولانو، شفاخانو بلکه د عام مسلمانانو د مصلحت لپاره بې مصرف کړي. خو که د فاسد او فاجر سړي سره مال موجود وي بیا نو مضر او تاواني دی ځکه د هغه د مصرف لارې معلومې دي، پر سینماوو، پر شراب خانو، زنا خانو، ظلم او استبداد، تکبر او خود نمایي، فخر او سیالیو، د حق د منع کولو په لار کې استعمالیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کوچنی لښکر جوړ کړ چې ټوله درې سوه نفره وه او د دغه لښکر قومندان یې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وټاکه خو خو په دغه لښکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود وه. که څه هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام پنځه میاشتې کېدې، خو په دغه لښکر کې د ده تر امر لاندې لوی او مشرف اصحاب کرام موجود وه، چې د هغې جملې څخه ابوبکر صدیق، سعد بن ابي وقاص، اسید بن حضیر، سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین او داسې نور موجود وه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي. د شپې تګ کوي او د ورځې پټیږي. تر څو چې د قزاعه قبیلې ته ورنږدې شوه. خو دلته و عمرو رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې قزاعه ډیر لوی او مجهز لشکر جوړ کړی دی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه حمله ونه کړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې نفر ولېږل چې په حال یې خبر کړي او کومک ځنې وغواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور نفر هم د کومک په شکل ورته راولېږل چې د دغه کومک مشر او آمر بیا ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله تعالی عنه وو او په دغه کومک کې عمر بن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لښکر کې موجود دي. کوم وخت چې دغه کومکي لښکر رهي کېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو عبیده رغدی الله تعالی عنه امر کوي چې د عمر سره اختلاف مه کوه. اوس نو دغه د کومک ډله و عمرو بن العاص رغدی الله تعالی عنه ته ور ورسېده. کوم وخت چې د لمانځه وخت شو، ابو عبیده رغدی الله تعالی عنه غوښته چې د مخه شي. یعنی د لمانځه امام شي ځکه دی امیر دی او دا هم معلومه خبره وه چې د خلقو امامت به د هغو امیر کاوه و دې ته نه کتل کېده چې هغه حافظ دی که نه دی دا بیا بله خبره ده خو اصلا امامت د امیر حق وو نو څرنګه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دغه کومکی ډلې امیر وو غوښته چې د مخه سي مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا ابا عبیده! ته زما کومک یې، امیر نه یې، امیر زه یم او خلکو ته لمونځ زه ورکوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امر کړی یم چې ستا سره باید اختلاف ونه کړم، دمخه شه. نو د لښکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه او د اصحاب کرامو لوی لوی مشران د ده تر امر لاندې وه، حال دا چې دی نوی مسلمان دی او د اول وار د پاره د لښکر امير مقرريږي، فقط پنځه مياشتې د مخه د کفارو د رئيسانو څخه وو او اوس د مسلمانانو امير دی، خير! لښکر د قضاعه پر طرف ورهي دی، د شپې تګ کوي او د ورځې پټېږي، څو بالکل و قضاعه ته ور نږدې شوه. اوس چې د دوی او قضاعه په مابین کې ډېره لږ فاصله پاته ده، شپه ده او ډېر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا حمله کېږي. خو په دغه شپه عمر رضی الله تعالی عنه ټول لښکر د اور د بلولو څخه منع کړ. خلق د یخه څخه ډیر په عذاب شوه. تاسو پوهیږئ چې په دښت کې یخ ډیر شدید وي او دا منطقه چې د شام حدود دي ډیره یخه ده او بیا اور هم نه وي نو خود ټول لښکر د یخه څخه په عذاب او تکلیف وو. عمرو ویل یا په اوبو غسل نه کوم ویل څنګه غسل نه کوې چې اوبه موجودې وي تیمم نه دی روا عمر رغدی الله تعالی عنه وویل ډیر زورور یخ دی غسل نه سم کولای خه تیمم یې ووهه او خلکو ته یې هم په دغه تیمامه لمونځ ورکړي اوس نو پر مسلمانانو دغه دده کارونه نور هم درانه سوه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی مګر بیا هم غواړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړي نو ویل یا ابابکر ته نه وینې چې عمر څه کارونه کوي ځکه عمر رضی الله تعالی عنه نسبت و دوی ته نوی مسلمان وو د دین په کارو او مسئلو دونه نو خبر لکه دوی او پر هغه سربېره په دين کې پر دوی آمريت کوي او داسې مخالف کارونه کوي نو ځکه مسلمانان دغه د ده په تصرفاتو نه وراځي مګر ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه چې په ټول عمر کې صديق و وويل يا عمر په والله که عمر د دغه کار د پاره تر تا بهتر نه وای رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به پر تا نه وای امر کړی دغه د صدیق اکبر ژوند، عقیده او حالت وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه اختیارېدو یې پوره اطمینان درلود، نو عمر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه جواب چپ او ساکت شو. کوم وخت چې مسلمانان د سهار د لمانځه څخه فارغ شوه، نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په امر د قضاعه پر قبیلې یو دم حمله وکړه. حمله ډېره شدیده او یو ځایي وه. د قضاعه د قبیلې هیڅ دا خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نه و ورته راوړی. دا حمله ناببره وه. د قضاعه خلقو په تېښته شروع وکړه. بالکل د خپلې منطقې څخه ووته. خپله مځکه او قبیله یې پرېښوول. مسلمانان په پسې دي، وژني يې، بنديان ځنې نيسي. په دغه وخت کې عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه امر وکړ چې پرېږدئ، ځنې راوګرځئ. دلته بيا مسلمانان ناراضه شوه، وايي، موږ اوس پر کاميابه شوو، پرېږده چې بنديان ځنې ونيسو، ويې وژنو. هغه دې دوی تښتي. عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، یا پرېږدئ او ځنې راوګرځئ. مسلمانان بیا د ده د دغه امر څخه ناراضه شوه، ویل، شاید ټول بندیان ونیسو، خو ده رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې ځنې راوګرځئ. مسلمانان د امر د اطاعت سره سم راوګرځېدل. او هغه شیان چې د قضاء په قبیله کې موجود وه لکه پسونه، اوښان او نور سامانونه چې دوی راوړای شوای هغه یې په غنیمت واخیسته او د غنیمتو سره بیرته مدینې منورې ته راغله. کوم وخت چې لښکر مدینې منورې ته راورسیدی مسلمانانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د عمرو رغدی الله تعالی عنه د اعمالو څخه شکایت وکړ چې د دوی سره یې داسې او داسې کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر رضی الله تعالی عنه راوغوښتي او ویل یا عمر ولې دې خلق په تکلیف کړه چې د اور و بلولو ته دې نه پرېښول عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زموږ شمیر او عدد لږ وو قزاعه او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړ و که په موږ خبر سوي وای والله موږ ټول به وجلی وای نو که موږ اور بل کړی وای یقینا او بل شک هغه په موږ خبرېده او قسم په الله چې بیا به مو نجات نه وای پیدا کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقت رښتیا او صحیح دی وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل ولې د خلقو امامت وکي او تا تیمم وهلی وو حال دا چې اوبه هم درسره وې. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! دونه زورور او شدید یخ وو، که مې غسل کړی وای، هلاکېدم، مړ کېدم، او الله جل جلاله فرمایي، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، یعنې خپل ځانونه په هلاک کې مه اچوئ، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، صدقت، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل، ولې دې خلق د بندیانو د نیولو څخه منع کړه؟ عمرو رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! که دوی په هغو پسې تللي وای، سره پاشل کېده او که پاشل شوي وای، بیا دښمن راباندې غالب کېدی، دا نه ده صحیح چې موږ په داسې مځکه کې چې هلته زموږ دښمنان ډېر وي، یو یو او سره وپاشل شو. په داسې ځای کې چې د دښمن شمېر زیات وي، لښکر باید سره یو ځای وي او ما هم دغه امر ورته کړی دی چې سره راټول شئ، پاشل کېږئ مه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته وویل، صدقت. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پر ځای وبلل او هغه یې ورتائید کړه. محترمو وروڼو پاته قصه به په راتلونکې یو دېرشمه فته کې واورئ ان شاء الله تعا.